نو بیا خو دې فاسق او کو اسی نه لا ګولې بدنامه دې پاک دامن خزي زنا کړي او دې بدنامه ولا ګولا نو چې کله تا سر گواهان نو سلور گواهان نو بیا دا خبره سره کوله اسی دې مسلمان بی عزتی کولا هم ناروا دي او زما خزه زنا کړی زما خزه زنا کړی سالور قسمونه بخری او په پینځم ځل بدا سړی وای چې په مار خدای د خدای لعنت کې زه دروغ وام په مار خدای لعنت دا به وای چې کله دا سالور قسمونه وکړل بیا وخت ته ویل شي چې توس قسمونه وکا نو خزه به قسمونه وکي او د دې په مابین کې بیا جدای راوستل شي او دا به یو طلاق بای نصابي که سړی د قسمونو نه انکار کوي چې زه قسمونه نه کوم نو قاضي به بند کی په جیل کې چې یا خو وایا چې ما دروغ ویلي دي په خزم یې ته تهمت لګولې نو چې کدو وی چې ما دروغ ویلي دي نو دله باتیا دوری ورکړې شي اتیا دوری به ویل شي او کدا وی چې نه ما ز قسمونه خورم قسمونه به وکړي که قسمونه وخورل نو خزه ته بیا ویل شي قسمونه وخوره لکه مخکې ما وی کاغه انکار کوي انو هغه په جیل کې بند کړی شي خاون چې کله قسمونه وخړل اوس به خزه ته وای وای دروان ال عذاب لری کوي بلا خزر ځان نه سزا انت شرار باشاداتن چې دا قسمونه وخري قسمونه وخري سلور قسمونه بالله پالا خزه وسلور قسمونه وخري څه وای انه لمن الکاذبین چې زما دا خاون د دروغ جنونه نه دی دروغ وای والخامس تاو پینزم زل وی ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې باندې کان من الصالحین کې چریدا درشتنونه پسالو پینزم زل بداوی ګوره د سړی په هغه کې سوې لعنت د الله دی په د باندې چې سړی وای په ما د الله لعنتی او خزه بسوي چې په مار د خدای غضبي دا ولي خزه د لعنت نه نیریږي د خیرونه نه نیریږي خزه خو ټول راس خیره زامنو ته خیره چې لک سوته وي خیره لورو ته خیره خاون ته خیره خاون ته خیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه ته چې ما تاسو اکثر په جهنم کې ولیدې وی ولې وی زګه تو کفر نه لاشیر زنانه تاسو چې دین تاسو د خپل خاون نه پرمانی کوي ټول عمر چې د خاون هغه سره احسانات کړی کور کې به ساتلی جامه جوړه به ولا راوړي هغه غریب به مزدوري کوي دیاړي به کوي او چراشي او چې څلک دا خبر راشي دا وای ما رأيت منك خيرا قط ما خوستانه چې تر خیر خبرونه لیدا اې چرې مې تر خیر خبرونه لیدا نو خیره خزې ډېرې کوي چرګانو ته خو کوي خیره ک نور سني او چرګانو ته ټول رس خیره کوي زامنو ته کوي ګور ته خیره کوي ټول ته خیره کوي او سړې خیره ډېرې نه کوي سړی د غضب نه ډیر یریږي نو د دې وجه نه سړی به غضب خزر غضب نه ډیر یریږي نو خزر به غضب وایي او خزر خزر غضب نه یریږي نو خزر غضب وي دلالت نه یریږي او سړی لعنت نه یریږي بلانت وي والخامسه لا پنځم ځل وای چې غضب د الله دی په دې کې چری دا خاوند دی امکان کوي دا خاوند دی من صادقین درشتونه نه ولولا فضل الله علیکم ورحمتو کنه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د الله نو جواب معذوب ته چې رسوا کړی دی وای بما تر تکبون من الفاحشه وان الله تواب حکیم یقینا الله توبه قبل انکه او حکیم حکمت والا دی ان الذين جاءوا بالافك مخکې مونږ ویلو چې دا آیاتونه دا یو لس آیاتونه تقریبا ساده پر دا آیاتونه د عائشه رضی الله تعالی عنها بارکه نازل شوې دي چې پاغي باندې تهمت لګیدلو او واقع مخکې بیان کړو مونږه ان الذين بشکا کسان جاو بلف کې چرات لرو را لغی په درو سره دروغ باندې رات لرو کړلو منکم ساوس واتون منکم یو ډله ساسونه لا تاسو ګمان مکو په دې باندې شر لکم چې دا شر د ساز لپاره الله وی پاشر رضی الله تعالی نه تومت لګید د زنا تومت لګید خدا ګمان مکو چې دا شر دی بل وا خیر لکم کې دا خیر د ساز لپاره پرې کې ساز لپاره ډیر خیر دی نو په دې کې څنګه خیرو عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې بدنام اولګي او په دې کې خیرو نو خیر په کې داو چې یو په دې کې د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها حیثیت ښکارا شو چې الله دا غیر صفایه لپاره د اسمان نه وحی راولې غلا د مریم د صفایه لپاره الله داغه بچي گویا کړو د موسی علیه صلوات و سلام د سپایه د پاره الله ګټه گویا کړی و چې خلکو یې موسی علیه صلوات و سلام نا جوړ لري هغه بیا لامبل ګټه د کپڑے او تختولې هغه ور پسې شمنډې والي او یې سو بیا الحجر سو بیا الحجر زما کپڑے راکا ګټه زما کپڑے راکا ګټه هغه د بنی اسرائیل یو مجلس تلل او هغه پامسا باندې هغه ټواله نو الله رب العزت دا غس پای وکړه او د عائشه رضی الله تعالی عنها د صفای د پاره الله رب العزت وای راولې ګل زګه پکې خیرو دا غي حیثیت پکې ښکارا شو بل دا چې قانون د الله رب العزت راولې ګل دا غي د پاره دا غي د پاره نو دغه قانون د هر چا د پاره شو چې چا په دروغ باندې ګوای ک په دروغ باندې بدنامه ولا ګولا نو غیله با اغلب اتیا دوری ورکی والذیا تړی تولا کی برو چې ذمہوار شه د غټ ګنا منوم د دینه یا وای غسات ګنا ر دینه لو عذاب الیم د در پر عذاب لو عظیم عذاب لوی دی عبد الله ابن ابی ابن سلول زګه خبر هغه خورا کړی و او سلام مومنان لرټنه ور کوي چې تاسو کله دا خبره واوریدا نو تاسو په خپل ځان باندې ګومان کړو کنه عائشه رضی الله تعالی عنها په ځان باندې قیاس کړو چې زه داسې کار چې موږ داسې کار نه کوو عاشر عاشر رضی الله تعالی عنہ وسنګ داسې کار وکي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه کور کې ناس تو خزه سره خبرې اترې کولې خزه ورته وي وی ته خبرې وې څه چلې وی عاشر رضی الله تعالی عنہ پس خلک داسې داسې خبرې کوي هغه استاد یې وته شکر دې چې را لګینی بس ته کوم مړې دې غار کولې وای کدو ورځې نور یې ساره شوی ختمې دې نو یې څه چلو به شوی دا د ډاکټرانو شې نه دی دا ډاکټرانو شې نه دا تا باندې چا څه کړی چې در باندې کړی او ان شاء الله دوه درې ځل راشي نو خو به خکی نو دا بیا ورشي سل روپیا ولا ور کولی خاونه په دوبای کې دې پسې لګي هغه را لګي دا دلته استاد یې لور کوي چې بیا ورشي دا چې خلاص دی وی دغه توقیت مو سره برابر شو طبیعت مو سره برابر شو او نو بیا ورلا خواخي ورشي نا او ته وی استاد یې هغه ته کتابانه خو سکړي وی کور کې دنګور مون ګورشته وی اواز وی مام وی کنه چې سم مساله ده نو بس غیر دغه دا کوي نو اره خواخي دن ګور نه تنګي او ان ګور د چا نه تنګي خو الا من شاء الله بعض یو بګی داسي چې خواخي ان ګور با خي خو اکثر دی وبل نه تنګي او غنور سیاده لورانو اخذین سوی وته یونا نو یونا یو بده بل پسې لګي بل بده بل پسې لګي یو وای دا کار نه کوي بل وای دا کار ټول راز وای زستړ شم زارې زارې شم چې سار پاتما نو کارونه کوم بل وای ز کارونه کوم دا څه کټ کې ناشتي اما شومان لا تم جوړی کاروم کوم ته خو زه دک مسلې بل څه کار نشته او یو وای ډیر باندې سکړي زماره یور دا وای کنه دا وای دیرا دیرا چې ډیر استاد یې پاله سیر باندې کړی لولا سمعتمو ولنو کله چې واره تاسو لره ګمان کړو مؤمنانو خو سره مؤمنانو خو په خپل ځانونو باندې خیر نه خیر او دار خزې دا کوششي چې ز خپل را دن نه کوم زما د خاونه غن راځي دار خزې دا کوششي خاون ما سوتان بو تسوي وای ستاله ارور ما ته داسې وي او غر وراره دی راته داسې وي او تر دی راته داسې وي او ګوره دی خور دی راته داسې او مور دی راته داسې وي خبر ورته کی مغه چې سار پاتې نو تندې کی بار بجاو کړی خور ته بد ګوري مور ته بد ګوري او بس کله سوې کله سوې لبانه د جنگ لپاره غواړي او چې او د خپل خويندو ته چې بخور مې راغلی و او ستا ډېر ډېر تاسو کو چې لالاجی شته کې نشته دی بس او من مې ماسی راغلی و او نن مې مور راغلی و او چې زما داغه په سر درد چې ابا څنګه ډېر غم را سره مور مې راغلی و خو ته کور کې نه د خپل مور او د خپل خويندو هغه بوته صفات کوي او دا هغه ورته څه بیانې او خيار خزه دای چې د خپل خاون خپل را یو بل سره کولی چې دا چل شوی دا چې عاشر رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ او وتقولون وی تاسو بیا فایکم فخپل خلو باندې مال سلکم بی علم اچنو تاسو پر پای باندې دلیل دلیل بیر سر نو حاصل کیږي پتا سبون وایین تاسو ګمان کو په دې باندې معمولی خبره و هو عند الله عظیم او دا پولیس د الله باندې لوی ګناو چې تومت هم لګو تومت لګاول دا لوی ګناره ان الذين بشکا کسان يحبون چې ایمینه کوي ان تشي الفاحشه تو چې خورشي بیا یایي چې الذين امنوا پاکستانو کې چې مان راوړل لهم عذاب الیم دې لپاره عذاب درناک دی په دنیا او آخرت کې رد کې الله رب العزت پاغه چا باندې چې دا غي خو خدای چې کوم مؤمنانو کې بیا یایي خورشي دا خوخه د چاره دا هغه چاره چې هغه منافقي دا منافقانو باز شروع دي عبد الله ابن ابي ابن سلول دا هغه دا خوخه چې په مسلمانانو کې بیا یې خورشي د عائشه رضی الله تعالی عنها هغه خبره خورا کوله د ځان نه جوړ کړي او خورولې د کافرو دا خوغه چې په مسلمانانو کې بیا یې خورشي بیا انتشی الفاحشه فی الذین آمنو چې په مسلمانانو کې بیا یې خورشي د کافرو دا خوغه نه کافر اوس د مسلمانانو د پارسن دی را لګلی ټي وی ول را لګلره وی سی آر ول را لګلره او نو د دې په ذریعہ باندې څه خوريږي دین په خوريږي پټي وی باندې دین نه خوريږي پټي وی باندې بهایي خوريږي پټېوي کې ورته رسی شي چل کوي پټېوي کې ورته د غلا چل کوي پټېوي کې ورته د یارانو چل کوي د بل څه چل ورته نه کوي اوره چې فلم او ډرامه شروع شي نو حاصل سي حاصل دی چې اول کې الک او جنای په یو بل مین شي او اخر کې یو بل سره وادو کی ارامي توبونه ورته کوي چې جنای به څنګه خوخه جنای به ځان ته څنګه واده کې دک ورته کوي بل څه ورته نه کوي د غلا چل ورته کوي چې پلان کې کړه بواوړي اوړي به څنګه شی به څنګه راپټه د دشمنای او د جنگونو چل ورته کوي انتشی الفاحشتو پټېوي کې ورته څه کوي پټېوي کې چې کم نوی پیشنونه راوځي یا پټېوي کې ورته کوي دا ډیسکو ډانس ته او دا پلان کې ډانس ته نو الته کې پټېوي کې هغه پتلونونه چولی پتلونونه چولی او دا تنگ تنگ کپڑے چولی او سره ببر کړی او دوپټې په وګو باندې چولی نو جنکای چې وګوري هغه نوې پیشن راوته نوې پیشن وای راو ترې زبم ځان له دغه شانتي کپړې جوړم نو هغه ټیوی ته ګوري او د ټیوی نه پیشنونه ځان راو باسي نو ماشومان جنکان بیا دغه شانتي وای او الکان په کې ځان له پیشنونه ګوري کله به وخت یو شان واړی کله وخت بل شان واړی نو جنکای د ټیوی نه په ټیوی کې وته ګډاګانې خې ډانسونه ورته خې د زنا چل ورته خې د الکانو د جنکو د یارانو چلونه ورته خې د هر څور ته په ټیوی کې خې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه او د دې ذمہواری نن سبا چې هغه سره دې کار دا چا غسته دا انجیوز والا غسته دا او ورته وای څه شي وای دا اصلاحي اداره ده او دا ناټ څنګه ناټ نان ګورنمنت ارګنایزیشن دغه څه شي دا وای سرکاري اداره نه ده دا غیر سرکاري اداره ده د مسلمانانو سره امداد کوي نو څنګه امداد کوي دا څه امداد کوي تعلیم یافته جنا چرته وګوري د چم یو سو جنکای ورته راجمه کی وای دیت سبق خیا سبق ورته خیا طالب وای مون کور لپیسې را لګو مونږ وای تعلیم عام کو چې داغه کلو کې بیا ورته وسته چې له خیر د صحابه ته راځي او ورځ راځه بیا مر اعظم یاش کې ورځ راځه چې موږ رجستر ګورو چې ماشومان څنګه دي نو میاش کې بیا وي هفته کې او ځل راځه نو بیا ول پلار ته وای وای خیر د دا به موږ سره داسې زی راځي د انبار پورې لاغور پورې بر داسې کنه نو بیا به راځي وای دا څه دوره خبره خو نه دا غم وای ځخیر دی امن او امان دی خوشاله خوشحالي ده پیسې مراله راړي وای څه خبره ده نو دغه نه بیا خو کار خراب شي نو په دې طریقه باندې انجیوز والا په مسلمانانو کې بیاي خوري خزي بغرزي نو چې خزي ګرځي سوی وای تاسو په خبر لیدل لري یو کور ته تلیو نو هغه ته تاسو په خبر لیدل لري وینا مې پتا او په دې میخه کې څه فرق دی ناغي وته په ما په میخه کې ډېر فرق دی پتا او په میخه کې فرق نشته وې څنګه وې د میخه خاون معلوم دی نو یې نه وستام نه معلوم کله یو سر گاډي کې ګرځي کله بل سر گاډي کې ګرځي کله یو کلی ته ځي کله بل زما خو خاون دی کور کې هغه تناسم څه کو چرته نه ځم نو دا په دې طریقه باندې نو بعضې خزه به د دې لپاره مقرر کړي پیسې ولا ور کوي وای ماش کورونو باندې باغ ګرځي ماشومان صفائی کوي او خپې ولا وینځي لاس ولا وینځي چې نه جوړ کیږي نه او خپل ماشومان به پوزې را بهیږي څنګه چټ ګرځي او پلار کې خپل خپل خپل زر تور سر دغه غم ور سره ني نو بعض د انجیوز څه شي دي بعض طریقې یو دا ده چې د انجیوز هغه کاردارې چې هغه منسوبه بندي راولي نو جنکای براشي وای به مفت علاج دی او پلان کې دي کړه ډاکټران راغلي دی ورشي نو دا سیلونه به د خزر رواني او ستنې بلګي نو دا د دې څه لپاره د دې لپاره چې منسوبه بندي وشي د دې لپاره منصوبه بنده استنې بورلوي نو هغه بیا دوه بچی راړي نور بچی نه کی وړي هغه ورلستنې دا وایي په کاردار چې زنانه دې نه ځانو ساتي کله په کورونو کې زنانه ګرځي نو هغه ګولا ورکي وای دار سرخو کې ګولای دي دار سرخو کې ګولای دي نو هغه سرخو کې ګولای ني هغه د منصوبه بندای ګولای ساده زنانه هغه په هغه باندې پويږي نه په هغه باندې پويږي نه هغه خو نه بیا بچی نه کیږي او دا ناروا دي چې الله رب العزت در لبچی درکې نو بس درکې کته تر درې ځکه می الله رب العزت وای منګه دای لوم رزق ورکو تاسو لوم رزق درکو نو دا د انجیوز کار دی د انجیوز هغه خپل سکولونه جوړ کړل د انجیو سکولونه جوړ کړلې دا آغا خان آغا خانیان سکولونه جوړ کړل پاګه کې ورته څه کوي بیا یې ورته کوي الک او جنای دواړه یو ځای کینولي د صحابه ته چې تړې دي لوی لار نه پاور شي دغه ځای یو سکول جوړ کړی آ سکول باندې که تاسو وکتل نه یو جنای ایو الک یو ګټ باندې جوړ کړی یو جنای یو الک بل ګټ باندې جوړ کړی او الک غوګونو ته ډاکټرانو هغه شی چولره پړې جنای او الک له پړ باندې خره چې زما استاړه تبلار تلی او بس دغه خبره تری بکو دا پټوان ردی د پاره جوړ کړی د دې لپاره جوړ کړی دی پټوان چې بس دلته کې به دغه الک او د جنا یارانه وي الک به جنا له پزړه باندې لاسي خي او جنا به الک له پزړه باندې لاسي خي دا که یارانی او دوستانی دي او د دې لپاره غي خپل سانټر کولاو کړی دي ان جی اوز او جنکو ته پکې څه کوي د ګډاګانو چلونه پکې ورته کوي اوس هم په سکولونو کې د ګډاګانو چلونه ورته کوي جنای چې سکول ته ځي نه ان جی اوز والا اوس هغه 200 او 300 روپۍ یو یو جنای لور کوي په بر علاقو کې ډبه غوړي ولا ور کوي دلته مخ کې را پیدا شو هسپتالونو کې په اوچ پای ولا ور کوي انجیو زدا کارونه لري د دې نه ځان ساتل پکار دي د دې زنانو نه ځان ساتل پکار دي د دې زنانو نه نو دا ټول د انګريزانو تحریک دی او دا انګريزانو ولا پیسې ور کوي پنجیوز کې چې یو سړی یو سړی نو هغه د پارش پیتا او اتیا د روپۍ تنخواهي چې یو جنای د غیر لپاره لاک او یو نیم لاک روپۍ چې اولی نو لګی شلو 15 د روپۍ ورل ورکي او بیا ورل د کشانتي ډیر ورکي څه چلې وای موږ سره امداد کوي نو امداد څه کوي ته د خپل خور او د خپل لور په سر باندې پیسې علي دا ستاد چم جنای دا دا ستا خور نه را دا ستا خلور نه را دا ستا مور نه چې ته د هغه په سر باندې پیسې علي او په گاډو کې وسر رواني دا سکیل سکولونه د جنکو سکولونه چي دي دا هم د انجیوز یو شاخ دی او اوس خو تنخواګان انجیوز والا ورکي حکومت خو ته پارام نهسته تنخواګان استادانو لاغي ورکي مولوی صاحب پکې د مینا بازار افتتاح وکړه په صوابای کې دې کې به مين نوم ورلسی خې مینا بازار وتی په دې کې و مینې جوړیږي الک او جناب به یو بل سره مینه کوي پر درشکې ولا ډکی دي څه چلې وای زال ته کې ګلونه زدا کوم په صوابای کې سانټر ته زم نو ګلونه مور نه زکه مور به ته خې کنه روندار نه زکه گاوند کې گاوندان از دکا ګلون از دکا دا نه روان دي جامع جوړول چل دکا نو آلته بزی سنټر وتا هغه ولا پیسې مور کې ولې لاس تاسو دي د تر ځامن دي ترونه دي چې تعالی پیسې درکې داس پتا باندې مېندي آلته پردیو سړو سره خلوت کیږي او یوازې ناس تور سره نو تاسو هم نه کوي ویره جنایت له او راضی با او هغه چې کوم دنه د جامو جوړولو چل دکې کور کې ورته وخه کور کې دینه استیدا د څه لپاره سکول پیدا دی لپاره وام چې سبا ځان له سکول شي نو خرچه خو بسړې ور کوي هر رجال قوامون علی النساء وجه الله ذکر کوي چې وبما انفقوا یو خو الله سړی په خزو غره کړی بل سړی غره په خزو باندې پدیری چې سړی به په خزو باندې مال لګي خرچه به ورکي چې خزه کې نو خرچه به ورکي مال به لګي دا نه چې خزه توای توم دفتر ته طالبوم سکول کې نوکری وګورم استادی بدل وګورم نو دا سوره د شرم خبره ده چې تا خزه کوله نو هغه له بوس ورکه خرچه ولا تبرجن توقرن فی بیوتکن الله وی په کورونو کې اوسېږي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى په دې باندې کتابونه لیکل شوی دي جوز پر باندې ځان لبیا وګوري نور دا غي بل په لیتاری خو د دې قسمه خزونه د په کورونو کې چې ګرځي کله به لارې در لپخو نو چې لارې پخېږي بیا به وي زمنګ یو پروګرام دی چې په هغه پروګرام کې موږ زنانه د ځان سره الو مخکې پروګرام راځته وې زنالو له کورونو له ماشينان ورکو بیا به د میاش کې وزل راځي بوټي ولا ورکو هغه ته به وباسي نو لکه دا بوټو ته وب تاسو نشي چولې او کنه تاسو وایي چې منګه دایله دای سره امداد کوو اس ولا پیسې ورکا اس ولا پیسې ورکا ان الذين يحبون او دارالمان ته جوړ کړي دارالمان دا صرف صحابه کې نه په هر ځای کې دارالعلماء نه جوړ کړي دارالعلماء د څه د پاره چې چاته مټی زرا شیندل ته بوله مونږه میړه ګورو دلته برازي او بنکا بوله تړو الک به ځان لبه جنا ګوري او جنا به ځان لاله ګوري د دغه لپاره حکومت په دی باندې حکومت چې حکومت هغه دا چلی او دغه کارونه کوي ان الذين بشغا کسانو يحبون غي چې مینه کوي تشیل پایشتو چې قرش بیاي زنانو لپاره کار دي چې کورونه سره اډونوزي ان الذين بشغا کسان يحبون چې غي مینه کوي تشي الفاحشتو چې قرش بیا یای فی الذين امنو پاکستان او د سکول په ځای باندې جنای مدرسې ته ولګنو مدرسې ته نه لیږي او دغه چې دینو سکولونو ته ویلي ان الذين بشغا کسان نبی علیہ السلام فرمایي لا تنزل النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابه جنکو ته لیکل مخه چاغه نو جنکو ته چې لیکلو کې ډېری جنکای پکې خي دا نه و چې مونږه خرابي الحمدلله ډېری خي خو چې ډان کې یو مېس خاص ټول ځان سره سنا کی په سکول کې یو جنای غلطه نو ټول جنکای ځان سره غلطي کی نو بیا خاتون یو بل تلیږي او مسلې ته بیا جوړ شینو ان الذين بشغا کسان یو جنکو له پکار دي چې کور کې ګلونه زده کړي کپلو جوړولو چل زده کړي دغه زده کړي نبی رسول الله مو ویلي بشکا کسان یحبونا چې هغه مینا کین تشی الفاحشتو چې خورا کې بیا یی فی الذین پاکستانو کې چې ایمان راوړې د دې لپاره عذاب درناک دی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي ولولا فضل الله عليكم کنه فضل د الله پتا سبحانه ورحمت رحمت الله وان الله رؤوف رحيم یقینا لار نرمي کوونکې مهربان یا ای ولذین امنو مومنانو لا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان و من یتبع خطوات شیطان چا چې تابعداري وکړه قدمونو د شیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر نو دی حکم کوي دا شیطان حکم کوي په پلیت کار سره په پلیت قول باندې ان دا کارونه انتشی الفاحشه د دې حکم سو کوي شیطان کې اداره شیطان ملګری چې څوک بیا یې خوري هغه چې ښا د زما د لور زما د لور بدنامه کې دیم شریک شوی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سرمخ کې امداد کو چې کله هغه دا خبره وکړې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زبر سره اوس امداد نکوم الله یاتون راولېګل چې نه امداد وسر کوه خیر دی ولا تل انکار دین کوي ولل فضل خاوندان دې سال من کوم ساس نو ساته او د مال دارا ایو تول القربا چې ورکړي خپلوانو ته او مسکینانو ته مهاجرینو ته په سبیل الله پلار د الله کې والی اپو او لری کی زړه نه خفګانو والی اس په مختی واړی الا تحبون تاسمین نه کوي یغفر الله لكم چې بخنو کی الله تاسو ته والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربانو ان الذين بشرا کسان يرمون المحصنات الغافلات چا غي الزام لګي په پاک دامن خو زبانه نه خبر باندې مول مؤمنات چې مؤمنان دي پاک خزدا او مؤمنه خزدا او بدنامي په لګي خزدا په یو بل باندې بدنامي لګي لعنو پلانت کړي شوی په دنیا په دنیا کې او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب د لوی دی یوم تشهد علی ملسنتهم هغه رس گواہی به کوي په دې باندې جبر دی وای دیم لاسونو ردی وار جلون خپیر دی بما کانوا یعملون پاس باندې چې دی عمل کړو چې کله اتومت یو لګو او گواهان پیش نکړل قیامت کې بردی د عجب او د الله سوخته په دې باندې گواہی کوي ولې الخبيثات للخبيثين پلیت کارونه د پاره د پلیتو خلکو وي والخبيثون پلیت خلک للخبيثات دار پلیتو کارونه لپاره پلیت کارونه غیر پلیتو خلکو د پاره پلیت کارونه چې کین نو پلیت خلک کوي والخبيثون پلیت کارونه للخبيث پلیت سړي للخبيثات د پاره د پلیتو کارونه وي پلیت خلک د پلیتو کارونه لپاره و طیبونا پاک سړی خو پاک کار کوي و طیبونا او پاکي خو و طیبات او پاکي خبره لطیبینا د پاره د پاکو خلګوري و طیبونا او پاک خلق لطیبات دا د پاره د پاکو خبرو پاکو کارونو لپاره دي اولایک دا کسان مبرؤنا دا چې په چاته امت لګیدل دا کسان مبرؤنا صفوان او عائشه رضی الله تعالی عنها دای بیزار داسنه چوي دی لو مغفرت دې لپاره بخنه د ورځې کی عزت مند دی یا ایو الذین آمنو مومنانو لا تدخلوا بیوتن مدن کی آداب سبا د پاره د پر پاشا چې پردي کور ته به اجازه ته مور دن کیږي یا ایو الذین آمنو مومنانو لا تدخلوا مدن کی بیوتن کورون تا غیر بیوتکم چې نستاس کورونا تاس دا حتا تستانی سو تر دې پورې چې جات غواړی تاسو وتسلموا علی الی السلام چې دا غی پال باندې پردي کور ته دی اول اجازه واله سلام واچو کې اجازت ملاو شخا کې اجازت ملاو نشم راځه خپل کور ته چې زین اوم ټوخه او کا غاړه تازه کو سلام واچو نه په خزه سلام نه چي وای وګوره په خزه وملا سوک سلام چي په خزه په خور او په لور او په مور په دې ورته ځان بات کاری په خزه وي سوک سلام چي نو کانزل چې کې په پینځم گاوان کې خلک اوري نو هغه باندې خورته ځان خخ کاری او په سلام چول باندې رته ځان بات کاری ته د نبی عليه الصلاه والسلام نوم غټ سره چې نبی عليه الصلاه والسلام به تو په خپل بیان باندې سلام چو خزو لهم په کار دي چې کور ته راځي سلام اچي ماشومان له ماشومان تر چلخې چې راځي نو سلام اچوا چې زینو سلام اچوا نو خزه څه کوي خزه چې چا کرور شي نو چې پر پاسې دوه را پاسې دوه کې ردی نیمه ګنټه ولګي چې بیا را پاسي نو کوسه کې ردی نیمه نیمه ګنټه کم از کم لګي نو کوسه کې نیمه خزه بهر لاړې نیمه دنه نو لاړې لاړې بکې یوزي بنا بس اخیره کوئی ځای لاړې نو هغه وی لاړو نو لاړې سي لا رم لا خبره ده چې کومې زنانه دي هغه دی وایي چې السلام علیکم انور دی ته وعلیکم السلام یو یو اړخ په لار کې ودرېدل ناروا دي بس دا شان کټ نه پاس ان تر کوسي پورې زمل مسر خیر تر کوسي پورې تل دا جایز دي تر کوسي او سره ورشه خو لاړې لاړې مکه واغې دی السلام علیکم دی وی تی وعلیکم السلام نو په دې باندې ورته ځان بدکاری غیر بیوتکما تا تستانس و تسلم علی علیا ذالکم خیر لکم دا غره د پارس تاسو هم غاښ تاسو پنوالی فیلم تجدو فیا کو نو تاسو پرې کې اذن یو تنو فلا تدخلوا مدن کې دیتا کور کې سوچته دین نو زما زنانه دی کور کې پیغلی جنکای دي نو مزه چې ساړې نشته کنه که ساړې شته نو ورشه او جنکای بدن پردو کې نو ایمانه پردو پرنتانه به پرده نه کوي پرده خو خزه د چانه پرده نه کوي د خزونه پرده نه کوي ته خو ساړې د سړی نه خو به پرده کوي حتا تر دې پورې حتا یو سن لکم تر دې پورې چې اجازه تو کړی تاسو او کوې رشتہ سرجو واپس شي پرجون واپس شي واس کالکم دا ډیر پاکي دا واپس کېدل ډیر پاکواله تاسو لپاره او دای بم کور تار سو کرادن نه کوي د پلار د ترزی او د تر د زوی زیا براده نه کیاله وی جنکو دل چای ور کوي څه چای ولا ور کوي ته ور سره خپل کې نه کنه نور جنکو ته چې پرده شي مشره خزه دی ولا چای ور کوي سړی دی ولا چای را لې شربت دی ولا را لې بیٹک کې کې نه پر دې سړی والله بما تعملون علیم الله پاس باندې تعملون چې عمل کوي تاسو علیمون کوی دی لیس علیکم جناحون نشتره پد او د مولیانو په کورونو کې دا نشتره پر دې تنظیم نشتره ډیر علما او شته خو اکثر علما داری چې پر دې تنظیم نشته لري هر څو کور ته دنه کوار څو کور نه بار کا بما تعملون علیم پاس باندې عارف مولوی سے هغه اوزل بیان کو د مردان وی وی په دې صورت نور باندې مونږ ټول کافر دي چې عمل پینشته دي د چا په کور کې پر دې تنظیم نشته په چې خزه نور څخه چا ول خراب په حق کې په غیر غیرت کې کنزل کوي او دې باندې دې غیرت نه کوي چې تاول پرده ونه کړه والله بما وجو ته ټول رسټي وی خینوا بسوي والله بما تعملون علیم الله پاک شمل کوي تاسو پوره نشته په داس باندې ګنان تاسو خلوب یو تنو چې دنه شي کورون تا غیر مسکونه ته چنوي داس توګني خوشې کور دې جمعه ته دکان دې اجرا هغه ته ورته نکي به اجازه ته خیر دی او یا نور ځای سامان پکې پروت دی فیا متاع الله کو چې پای کې سامان دې تاسو لپاره والله یعلم الله پویږي ما تبدون پاس چې تاسو ښکار کوي او تاسو چې تاسو پټوي اوس دویم ادب مؤمنانو خزو ته چې الکان جنکو جنکو خواته نه ذکرون ته نه دن کی نو مؤمنانو سړو ته الله دا ور کوي چې جنکو ته مګوري ولو علی المؤمنین مؤمنانو سره ته یغزو چې کاته کې من افسارم د نظرونو دینا ویا فزو پروجو می پازت کې خپل پرجنو نو جنا کو ته ونیغ نیغ نه ګوري نه ولاره کې ناشتي او جنا کو ته وګوري پرونی موږ وضاحت کړو ذالک اس کالکم دا پاکواله استاذ لپاره یقینا الله پاک خبردار دی ما سنون پاس باندې شری کوي وقل للمؤمنات اوس الکان چې جنکو ته نګوري جنایتا زړه کې شیطان وسوسه وي وګوره ورته کنه څنګه خپل ځوان دی چیل چې راتاوي نو غټ چیل د ځان راتاو کیندانه چې نارای صادر یې ورته پکې ښکاری ولا یضرب نه راتاو دی کوي خمر نه چیلونه خپل اړه جوبې نه پاړخونو باندې نور ښکار کوي زینت خپل الله ویل بولت نه مگر خاوندان تا خاوند تر ځان خسته کی jihad کو نه حسن التباول نبی اسلامي استاد jihad دار خزو ته وي چې خاوند ته ځان خسته کوي او اباین یا پلاران دی تا اس خران تا او اباین خپل پلاران تا او ابای بولت نه پلاران دو خاوندان ته اس خران تا سر مخ کې زینت کار کول شي زینت خلقی او دارنګ کسبی دواړو ته ویل شي یعنی یو هغه زینت په زنانو کې چې الله پکې پیدا کړي خپل پیدا کړي مخ ولا خپل پیدا کړي بدن ولا خپل پیدا کړي یو کسبی زینت دی چا کسبی زینت سره چې دا ځان خسته کې خپل جامع واچي سرخی پوری کی پودرو لګی په ځان باندې خولي چپلې او خولي صادره دا سيزونه او خولي سرمنګس کی کلیپونه ولګي سنې خولي ولګي بچوي خولي واچي نو دا زینت خلقی او کسبی دواړه قسمه زینتونه دا بنخ کار کوي چاته دا سه صادر و پسره چې ستا ټول بدن په کې پټي بار روزي چیل بدا سه پسره پیشنی بورکا بنخ نه پسره چرالکانو په شاته په کې روانه ولې اې کې خو استاد بدن د هر اندام پته لګي او ابنای نه زامن دی ته ابنای بولتین یا زامن خواندان دی تین بنزی او خوانی نار ونر دی او بنی خوانی نار ویرونر دی ویرون ته زینت کار کول شي او بنی اخواتین یا خرینر دی او نسای نه نور خزی نور خزی خیر کاغی د زینت کار کوي چم خزی او ما ملکته ایمانهن هغه چې واقدار وی خلاص نه ردی ان وین دې دای کړه ګرځي سو کوئی هغه غلامان تنه مراد دي او تابعینا یا غلامان غیر اول الارباتی چې نوی خاوندان شاوات داسې غلام دی چې هغه تا نوکر دی چې هغه کې شاوات ماوت نشته بوډا دی یا لیوانه غون تر صادر په سبانی پویږي نه د زنانو په کارونه پویږي نو خیر دی مینا رجال سړونه وی تپل لذینا یا ما شومانا کسان لم یزر ولا اورات نساء چې هغه نه پویږي په اوراتونو خو زبان رخ زرو پټو خبرونه نه خبر چې خارج تا ورله پیدا شو سړی خو د بیماران نه دی او مستحق د نکاح کول دي نو بیا ورله وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې دریو کارونو کې با تلوار کې یو پاغه کې دا ویلو چې جنازه کله حاضر شي نظر به کې او یو پای کې دا ویلو چې کور کې جنای پیغله شو نظر به واده کې چې صحیح رشتہ ورلراله که غریبانانی نکاح ولو که الله به مالدار کی پرون ما ویلو حدیث کې راځي چې نکاح کې رزق دی الله چې څوک نکاح کې الله ولا رزق ورکي او سړی لچر واده وکړو نو مخکې چې یو ما مزدوری کوي چې د جمعې پر ورځ پکې چټي کوي بیا جمعې پر ورځ هم چټي نه کوي مزدورای له لاخ پور کوي یغنیهم الله مالدار وکړي لره الله خپل فضل نه او الله دې پر اخر علم والا ولی استاف په الذين ځان دې بچیا کسان چې نمو میتوان دي نکاح نه نکاح طاقت نه لري حتا یغنیهم الله تر دې پورې شمالدار کی الله دې د خپل فضل نه او هغه سان یبتغون الكتابه چې هغه کتابت لټي غلام دی تا ته ما سره لیک نکاو کنه بس لیکلو کنه لیکل ور سره وکا بما ملک داسنه چې مالکان دی مالکم خلاصون استاسو فکاتبم لیکلو کوي دې سره عالم تم کو پوي تاسو فیم پدې کې خیرانو د پاک دامنای چې نکاح ورلو کما نو بیا بم زما خدمت مدمت کوي او د خیر پوي په کیار پاک دامنای چې دې ځان ساتل شي نو نکاح ولوکا واتو مور کې ته د مال د الله غنا آتا کوم چې درکړې تاسو ته ولا تکری فتياتکم علی البغا زور م کوئی په پیغلو تاسو باندې کنجر توبه په زور باندې م کنجر کوا عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه سوینځ ساتلې او هغه باندې به پیسې ګټلې کنجرتو به پکو پیسې به ګټلې اوس دغه کارونه کوي کنه کوي په اسلام آباد او پنډا کې چکلې کولاو دي په خزو باندې پیسې ګټي او دمان به لور به روانه کړي مجلس لې بوزي پیسې پاغي باندې ګټي ولا تکریو فتياتکم علی البغا زور مکوې په پیغلو باندې کنجرتوب د کنجرتوب ځای ته ملېګا ته وی ځای ته ملګا د وی سی آر ځای ته ملګا سکول دا چې سکول رجینا کو د پردې تنظیم پکې نشته نور سنې دی بیا یی د پکې اوس تر ګډاګانو چل خی کنه او د سس او چل ورته خی نو ولې په زور باندې کنجره کې ولې په زور باندې بد عمل کې الک دی نو غوم دغه شان غلط ځایونه ته ملګا غلط مجلس ته ملګا ولا تکریو فتياتکم علی البغا زور مکوې په پیغلو استاد باندې د کنجر توبه ان اراد نتحسنن خصوصا کده اراده کوي د پاک دامنه اوري زور خو اله کیږي چې خزه د پاک دامنه اراده کوي نو چې هغه ځان پاک دامنه ساتي او ته په زور کې لتبتغو عرض الحیات دنیا دې پار چولټوي تا سامان د ژوند دنیا پیسې په ګټي سامان د ژوند دنیا عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه په پیسې ګټلې اوس د څه د پاره سکول ته لګم خیر دی پیسې خو براله بیا ګټي کنه نه نه الته کې اخلاق خرابېږي د جنای دا غي اخلاق را دیږي انجیو سره لګي انجیو سره لتبتغوا ارض الحیات الدنیا نوکری په پنجیوس کې کې نوکری پنجیوس کې جنکای کینا بلا جنکای دی او زی دفتر ته الته کې نوکری نوکری خیر دی ویل ته کې خود پردې انتظامی د جنکو د پاره جدا ځای او د الکانو د پاره جدا ځای جدا جدا ځای نشته وای هغه واسه بورډونه لګولې نور ورشه تاسو کا لتب تو ورد الحیات الدنیا ولا تکریو فتیاتکم علی البغا خذ د کنجرتوب ځای ته ملې ګلونه چې سامان د دنیا په لټې نه پیسې په ګټه پای باندې پیسې مګټه وقت و ما یکرهونا چا چې زور کو پدای باندې فین الله من بعد اکراین غفور رحیم یقینا الله پس زور کول الله پدای باندې ما بغفور رحیم بخون کې مهربان دی سړی خپل انګور انجیو سره نو کار کړی و هغه چې لړه الته هغه بد پیلی سبي وسره کړی خاوند په سعودي کې دی بیا وې زنزم پلار ورته سر ورته وی زیبا هغه وی زنزم دیوته زیبا هغه خاون ته ټلیفون وکړ خاون ورته زخیر دې ځکه نو تنخواه خو بدر کوي هغه وته چې ما سره دغه شان دغه شان چلونه کوي نور بیا خو هغه زنانه حل شي ویلې چې دفتر ته بوزي هغه ولا پټوانو باسي پټوان ولو بس یل ته چې کمالکانی او جنا ته وي اوس کله سو انده د پلار ته خو دا د لرونو ته خو دا پټوان د لخو نو جنا بیا حالم نشي ویلې و ما یکرهن چا جو کرههن چا چې زور کو پدای باندې پاین الله بشک الله من بعد الکان پکې انجیوس کې برتی دي پاین الله بشک الله من بعد کرههن پس زور کولونه پدای باندې غفور رحیم بخون کې مهربان دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او خدای سره علی ګری موږ تاسو ته دلایل ښکارا و مثلا من الذين خلو او مثالونه دا کسان چې تیر شو مخکې تاسو نه و ما وجدتن للمتقین او نسیت د پاره متقینانو د پخوانو قومونو واقعیات بیان کړی شو دارنګي د دا پخوانو متونو کې چې په چا باندې تومتونه لګیدلو دا غي بیان د توم شعر لکه موسی علی السلام مریم باندې و ما وجدتن للمتقین او نسیت د پاره متقینانو الله نور السماوات والارض الله رڼا چې اونکي د پاس مانونو پس موږ کې اوس مس دو مس درې مثالونه ذکر کړي دو مثالونه ذکر کړي اول مثال د مؤمن دوی مثال د منافق او یو بل مثال بیا غیر کافر ذکر کړي د دې حاصل دارې چې دلته کې یو فاعل د نور دی هغه الله دی بل قبلون کې د نور دی هغه مؤمن دی او زائد نور هغه زړه د مؤمن دی سبب د نور عزم د مؤمن دی اراده د مؤمن او دا رڼا د تیلو نه بلیږي نو هغه تیل همت د مؤمن او دا رڼا د سنه جوړه شوی دا د عقیده د مؤمن نه او د مشکات نه مراد سینه د مؤمن او د مصباح نه مراد عقیده د مؤمن د زجاجه نه مراد زړه د مؤمن او من شجرتن ان من زيت شجرتن د تیلو دونه نه او د تیلو نه مراد قران او سنت ته چې دا مؤمن زده کړي او زيتوهان مراد عمل د مؤمن دی او د نار نه مراد بیان د مؤمن دی او نور علی نور مطلب دا چې یو عمل سم دی اعمال سم دی بل بیان سم دی نو که بیان او کی او کون کی خود مخ نه پته لګی د مؤمن دا حاصل لري الله نور السماوات الله رڼا چون کې پاس مانونو پس موږ کې الله رڼا چولې را سوګ دا مطلب بیانې چې دا پاسمان کې چې نور روخانه سپوږمۍ روخانه زمکه روخانه دانګې د مؤمن رم زړه او مخ هغه روخانه د الله فکرونه چولې را یعنی په میانس کې دا یا کادو زیتوا نږدې دي تیل دي یوزیو چرناو کی ولو لم تمس سنارون اگر کون رسیږي ته اور نورن علی نور رڼا در پاس درنا نه یاد الله لنوری الله دا کی رڼا پر تم مې شاو چال رچ غوشي ويضرب الله الامثال او بیان الله مثالونه والله بكل شین علیم او الله رب العزت بكل شین علیم پاره او شی باندې پویا فی بیوتین دا خبر مقدم رجال مبتدا مؤخره په کورونو کې اذن الله حکم کړی الله ان تر پاچ پور تکړی شي وای اوس کړی یاد کړی په دې کې اسمونو د الله په کورونو کې جمعاتونو کې د الله نوم یاد کړی شي یو سبح له بیا تسبیح وای د الله لپاره په دې کې بل غدوی ولا سارو سارو مازیګرو دیو سبح د پاره یا سو کوئی د رجالونو لپاره نو تسبیح دې د پر لار پر پدې کې سارو مازیګر رجالن سړی یا فی بیوتن رجالن کورونو کې سړی دی لا تلهیم چې نه غافل کې دل را تجارت تجارت ولا به نه خرڅول ان ذکر الله د الله د ذکر نه دانه چې تش تجارت کې د مؤمن سړی صفات دار چې تجارت اغسل خرڅول اوبه د الله دین نه منې کوي دا چې دنیا پس شوی اذان لري پیشا جوړ کړي اگر پیشا دواړه سرونه په پاڼه باندې خخ کړي آتش دنیا پس شي نه نه د الله ر دین کاربوم کې موز بکې او داس بکې شکر دې مړ موز او داس بکې کوم تش په موز او داس باندې دا موز او داس خو پرز دې ته ډوډۍ نه خوري و اقامه صلات او د درول منځونو نه او د ورکول زکات نه یخافون یریږي او من دارزنا تتقلو فی القلوب والابصار چې پریشان وي مسترب وي پای کې زړونه اوسترګي دیر پار چې بدلور کې تعالی سنما خسته دا عملو چې عمل کړي وای زیدم زیات کې دلر من فضل دې فضل خپلنا والله يرزق والله رزق ورکې مې شاوچا دې خوشي بغیر حساب حساب والذین کفروا آ کسان چې کوپر کړي دا اوس د مثال د منافق ذکر کړي چې عمل داسې دی چې لکه یو سړی اپ ځنګل کې رواني خوشي ځای کې تګي او دا شګو یو ډیره ویني دی وای جوړې دا وبدي چلته ورشي الته شي نشيږي نو ال تمړشي نو یې شیونه مومي والذین کفروا کسان چې کوپر کړي اعمالهم عملون دې کا سرابن پشان د شګوګلی بقیاتن په صحرا کې په ځنګل کې اموار میدان کې یا سبو زمان چې ګمان کې په دې باندې تګي مان دوبو دې په اوبو ګمان کوي نو مکافرم منافق مال خرج کوي چې الله بر قیامت کې دې اجر راکړي قیامت کې به شي حتا تر دې پورې ځا جاو کله چې راځي خواته لم یجدون امید لرا شین څه شي وجد الله هم یلا لرا اندو د ذات د دې سره فوف عینل تول مرګ راشي فوفاو نو پرور کې دلرا حساب او حساب د الله ر سری ول حساب ډیر ډیر حساب کوونکې اوس مثال د کافرو مثال دا څه دی لکه سړی دریاب کې دی نو یو د دریاب تیار ده بیا بر په چپی دی نو داغه تیری دی بیا بر وریز ده نو داغه تیری دی نو چې لاس راو باسي نو سنویني نو بحر اللجین مراد هغه سینه نه د مراد ده چې سینه ناکاره ده او موج نه مراد د داغه جال له او من فوقی موج نه داغه استادان او پیران مراد دي او من فوقی صحاب نه مراد د داغه عمل له چې عمل هم ناکاره ده او کا ظلمات یا مثال عمل دی پشان دی تیارو دی فی بارن په دریاب کې لجین جوور کې یاغ شاو موجون چې پټ کړی دلاره چاپو من فوقی د پاسر دنه موج نور چپی من فوقی د پاسر دنه صاحب وریزی ظلمات تیری باز و باز فوق باز د پاسر بازونه اذا اخرج کل چرو بسی د خپل لاس لم یکد قریب نیو یرا چوین غیلرا و من لم یجل الله له نورن چاله چون چاغه سوک چون ګرځي الله داغه د پارنا نو نوې د در پار من نور سرنا الم تر ایت نو ګورن الله یسبح له الله چې پاکي بیان دی لرا سوق چې بر دی واسو چې ښکاتا واتیر مارغان سو پاتین سپ سبانه بر الله تابع کړي مارغان کولن قد علمت الصلاته دا ټول پویږي په بلنه د الله او په تسبیح د الله باندې دا ټول پویږي یا الله د دې په بلنه او په تسبیح پویږي سمان مراد ابر اسمان نی وریز من جبال انت قرونا جبال نو مراد غوریز د من من سمان بدل له بیا من بار دین چې پدې کې د ګالای نوی یخنی نوی فیصیب رسی بی پدې سره مې شاو چاته خوشي وای صرف وړې دل را مې شاله چانه خوشي یکاد سنا برقی قریب دی پړک د برېخنار دی زو بل افسار چې بوزي نظرونه یقلب الله الليل والنهار باړی راړی لاش په ورځ لره کینن پدې کار کې برا تلول الابصار د پاره د عقل مندو یا خلق الله پیدا کې الا ما شاء خوشي یقینا الله دې علا کل شین قدیر پاره شی باندې قدرت والا لقد انزلنا آیات مبینات خدای سره لګری موږ دلال سرګند والله توفیق ورګی چاته چوشي الی صراط مستقیم په رب دلار نه غبانه ويقولون وایدی زجر منافقان ته وایدی من نبی الله موږ ایمان اورل په الله او رسول الله واتوانا تابعداري کومه سمه ته والله بیا وړي فريقونه وړل منهم ددینا من بعد ذالک پس ددینا او مولایک بالمؤمنین نریدا کسان مؤمنانو و اذا دو کړه چې راو بل وشي الله الله تو رسول رسول الله تا یا کوم بینم د دې لپاره چې په سلو کې په میانځ کې ځا فريق منهم مورز الناس په یو ډلر دینه راز کوي چې کله دا الله قانون ته راو بل شي چې راش د الله په قانون باندې فیصله کو نور دینه راز کوي اوس هم خلک کچرو ته زی تانو تحصیلونو تزي په انګریزي قانون باندې فیصله کوي دا الله قانون دغه شان دی پاتره قران خدای الله قانونو د ژوند د تیرولو طریقې دارنګ معاملات او سچ استادی اغټول ارڅ په دې کې بیان شوی دی تفسیر بیا فقها علما وکړي نو پاغي باندې فیصله نه کوي وَإِلَّمْ يَكُنِ الْحَقُّ وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ کنوی د دې لپاره د دنیا څخه فائدہ دی کې یا وَإِلَّمْ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ کوي د دې لپاره دنیا څخه فائدہ پدې کې یا تویل مزنین بیا را دي ته پمنډ باندې چې الله په کتاب کې او الله په قانون کې څه فائدې بیا وې د پرې باندې فیصله کوم افی قلوب مرض نه پزون دې کې مرض دې امیر تاب یاد شک مې قاپونه یریګری هي حیف الله علیم چې زیاتې وو کې الله پدې ورسول رسول الله الله بل اولایکم الظالمون بلکې دا کسان دې ظالمانو انما كان قول المؤمنين بشکره وینار مؤمنانو اذا دو کله چراو بل رسول الله الله تو رسول الله تا د مؤمنانو وینا بسی دا وی لیا کومه بینم چې فیصلو کې میاز دی کې دی به وی اي یقول چې دی به وای سمعنا واتوانا مانو مونږه واورې دل مونږه تابعداري کومګه واولایکم لوپلیخونو دا کسانم دی کامیاب دا نشر قران او د حدیث خبر ورته کې او دین منی نه چې درته مطلب بیان شو د پردې مسله ته بیان شو د ټي وي سي ار مسله ته بیان شونه معنی دا نه چې ځان لبیا دلیلونه یې په قران کې ټي وي کم ځای کړي ادار پر دې مسله به کې د مولیانو نه پکې وي د ځان راو باسل دا کم ځای کړه دا وايي قران کې شته خو ته د قران چشمه واچونه ورته ښکار شي تر څه نه خبره ته خو ته دنیا پسې شوی واولائک هم المفلحون دا کسان هم دی کامیاب و من یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله او د رسول د الله و یخش الله یریږي د الله نه او یتقي او بیا هم ځان ساتي آینده د الله نه و فولا کرا کسان مول فایزون هم دیری او مول فایزون هم دیری کامیاب چې دا الله ومني او د رسول دا الله ومني پاغه طریقه باندې نن دا الله رب العزت حکمونه منل شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقو باندې عمل شته نشته پکار داري چې مسلمانان خپل ټوله زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې کی خپل ماشومان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې روان کی پیر پتون ورته ما چې ولا اولنا کول سمې جنکو له جنکو جامې جوړې کا لوی لوی لستونی والا جوړ کنا چې لوی شي هغه بیا وای مال لړن لړن لستونی تانګې تانګې جامې او دا سره له جوړ کا دا نو نه ماشومان له دغه شان بس سنت طریقه باندې ماشومان ته چل خیا دین ورته خیا چې زمنګ پیغمبر و په سم لاس باندې ډوډۍ خوړله بسم الله به ویل دا چل ورته خیا نو موږ ورته دا خو د انګریزانو کپڑے ورته چولی پینټ پتلون پبلک ته ویلی ګو ځکه هغه ورته تل تک انګلیش کوي کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه نشته ویخته ورله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې جوړه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القذ نبی علیہ السلام د قذ عین منع کړي قذ څه ته وای چې دې ځکه سرکونډي پرې دی او نور ساروخره دې ته ویل شو اوس دا کوي کنه کوي دې دا ولا سرکونډي پرې خو دی او نور ورله خورولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ماشوم راغی راوست چا او هغه دی ویخته ورلا نور سر ولا کټکړ او سر کونډي ولا پیخو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو کړی ا نبی علیہ السلام فقال احلقوا كله او او اترکو کله نبی علیہ السلام یا ولا ټول سر کټه کوي یا ټول ولا پری دی نو دانا اوس ولکانو دغه شان کړي دا به ټول چار چا کوئی پوجي کټنګ را لوکا نایبو ته پټوان لګولې څنګه شیدر نه جوړ کم نایب او تپټوان لګولې څنګه شي درنه جوړ کم دا څه کو تک درنه جوړ کم کدا څه درنه جوړ کم خیال لري وای کدا څه درنه جوړ کم نو دا ورته سره وای په سنت طریقه باندې ولا اختواړ کا او زنانو دا غي دا طریقه را دا غي سنت طریقه دارا چې غي به وخت لوی پری دي اے پی کټینګ باندې کوي ماشومان چې لکول وخت م کټ کوا لوی وخت ولا پری دا الکان دی یا ولا سر کټ کوا او یا ولا وخت واړه کوا برابر ورلیا برابر ولا پری دا ولا کټکا او یا ولا پری دا نو دانا اوس خلکانو دا پیشن جوړ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یا ټول کټه کوي او یا ټول ولا پرې دی نو دا کوي زنانو لاند لاند کړل ویخته او الکان وسر څه چالو کو الکان سرګونډي پری دی او دا چار چا پیر دغه کی او خزي ورته مهندي ورته مې دغه شان ځان لکټ کوي دا سره سرخوان کوي او چې چا طالبي وخت پری خوري سنت طریق دا سمړی به بار سر دی نیولې د نبی علی صلوات والسلام درې قسمه وختو درغوګونو پورې دغوګونو لکات او ترګو پورې دا د نبی علی صلوات والسلام طریقه وا ومن یطع الله او جنہ کو ته د انګریزانو جامعې چولی سړی خپل د انګریزانو جامعې چي سړی سړی خو پکې کم دی نه د خود په شان جامع شي خضر سړو هغه شي نه لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثین من الرجال نبی علیہ السلام په هغه سړو باندې لعنت ویل لري چې هغه خزولې ګرځیدل د خزو په شان خبره د خزو په شان ته کارونه د خزو خزولې دی به ورګه کټوای بس په حکم اور له ځای بدر لذي مخنثي من الرجال بزان نه جوړ چې د خزو په شان خبرې اترې کې د خزو په شان ته جامع شي نبی عليه الصلاه والسلام د دینه منع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء الله پاغه سړو باندې لعنت وای چې هغه د خزو سرزان مشابه کوي د خزو پشان کپړې چې د خزو پشان ویخت پری د خزو پشان خبرې کوي د خزو په شان ته پیزار چي دارنګي والمتشبهات من النساء بالرجال هغه خزو باندې الله نه نه توي چې غیر سړو سرزان مشابه کوي د سړو په شان جامې جنکونی چولی سکول ته چیزي بوټان به چولی جرابې د الکانو جاګر بوټان به چولی جنکو ادا غره سړو پیزارو سړو پیزارو زالر سړو په شانت پیزار پیدا کړی او المتشبهات من النساء بالرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې لعنت ویلې صحابي نبی علیہ السلام په لعنت ویلې او هغه جامع چول چې هغه د انګريزانو جامع د کافرو جامع هغه چول حرام دي پین پتلون د انګريزانو جامه ده ټای چول د انګريزانو جامه ده نور چې د انګريزانو کوم لباس ته هغه ناروا دي نبی عليه الصلاه والسلام له یو صحابي راځي جامع چولی دي نبی عليه الصلاه والسلام ورته دا ما چې ودار سړو جامع نه دي هغه لړ تنور ته وغورځولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا وې څه دکړي وې تنور ته مې غورځولې نبی علیہ السلامي خزل باندې ورکړې هغه با چولې وکن تنور ته رسول غورځولې خو بل صحابي ول راضي بل صحابي معاصفر جامع چولې او هغه کاپړې چې هغه د انګريزانو د کاپیرانو کاپړې وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولې دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل امک امرت کا بهذا مور د تداویل چې داسې جامع واچو او بل روایت کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام ورته وي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما دا د کافرو جامې دي دا بنا شي نو دا د کافرو هغه ټوپای په سر کړی هغه دې دا کې مخ ته چت غونته کینی او جامې پتون به راغې پشان هغه پشان او هغه بنین دا هغه پشان دي نو چې بیا بهر ته ولور شي صادر پر سرین بیا کله یو غیر دلته بچ ته لیټرین ني دلته بچ ته لیټرین ځان تر صادر ګرځوا کنه سنت طریقه نو کله یو سو او کله بل سو د کافرو د کافرو جامع ماشومان ته ما چوي د نبی عليه الصلاه والسلام چې څنګه ساده لباس واغ شان ورته واچو دا د نبی عليه السلام طریقه کم دی زنانو ځان لبل شان جوړ کړي او په دونه کې چې ګړي کې پتلونونه یې چولی وای او شاء الله ويتقي او یریګ د الله نه امور وتګور ویلور مې ډېر خپل ګډا کوي اسی قسمونه خوري یقینا الله خبردار دی پاسې چې تاسو عمل کوي ولو آیاتی الله تابعداري کوي د الله واتی او رسول تابعداري کوي د پیغمبر نو کوواوړل صرف دا چې تابعداري د الله کو تابعداري د پیغمبر معنی باندې کار نه کیږي معنی خو دی وکړه خو هر کار کې اوسو ګوره کن چې زم دی د پیغمبر طریقه څنګه را ما کړه وادر د پیغمبر طریقه څنګه را غم دی ما کړه د پیغمبر طریقه څنګه را زما بچي به زر پیغمبر په طریقه څنګه لوی مولانا تاسو کنه صرف اتی الله واتی او رسول فاین تولو کو اوړي دلته پاین ما علی بشک په دبانی ما هم ملا علیکم اج بار کړی شي ما هم ملا په دبانی ما هم ملا هغه بوج دي چې بار کړی شي په دو پتا سو ما هغه بوج دي خو مل تم چې پتا سو بار کړی شو وای ته تیو کتا ستابداری وکړه ته ته دولار مومي و ما رسول الله البلاغ المبین نشته پر رسول باندې مگر رسول الله اکثر غاندو وعد الله الذين امنوا وعده کړ د الله دا کسانو سره چې ایمان راوړل تاسو نه او عمل کوي نیک نیک عمل هم دا غره نیک عمل سره صرف عامل صالحات نیک عمل کوي چې د مشر کو پیژنه د کشر کو پیژنه د رور کو پیژنه د گاونډي کو پیژنه دا نیک عمل دا نه چې گاونډي ته کاندې کني سخر دې په کور کې د غي عزت کوا د پلار عزت کوا رور د بدرانه سرګبانې ګورا د خور عزت کوا د مشر خور د کشرانو باندې شفقت کا کور ته کله کله سوړه نو دا امر صالحات دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې زندگی د درې ورځې نه خو خبرې بندول دا ناروا دي ګران محترمو اوریدونکو د مولانا و فرشاد سے سورت نور دا 3 نمبر 61 چې په سن 2007 کې په پنځ پیر په دور دوره تفسیر کې شعر د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124